نو هغه روایت هغه راویانو باندې به حکم لګول شي چې توثیق ضمنی دی له حاصل دی د کوم راویانو روایت چې اصحاب الصحیحین ذکر کړي بخاری او مسلم نو دا په دوه قسمه دي یو هغه راویان دي چې د دې روایت په اصولو کې ذکر کړي او دویم قسم هغه دي چې متابعتا استشهادا او اعتبارا د روایت وروړي په اصول کې نه دي ذکر کړي خو متابعاتو کې ذکر کړي په شواهدو کې ذکر کړي یا مقرون بغیره ذکر کی یو راوی دی په خپل یوازې دغه په روایت اعتماد نه کړي بلکې ورسره بل یو ثقه راوی ذکر کړي لکه داسې وي حدثنا فلان و فلان عن فلان فلانی او فلانی را روایت بیان کړي نو دا یو پکې ضعیف دی خو ور سره سي کم ذکر کی نو دی لویل شي مقرون بغیره دا قسم اول چې دی چې په اصول کې دا غي روایت وروړي د دې درې اقسام دي یو اگر اویان دي چې په غي باندې جرح د سره اړو شوی نه دا چا په کلام نه کړي او دویم قسم هغه راویان دي چې کلام په شوی دی خدا کلام بنا د پزد او عناد باندې په عدل انصاف او حقیقت باندې نه نه او دریم قسم هغه راویان دي چې کلام په شوی خو هغه کلام لسه اعتبار نشته نو کوم چې دا اول قسم دی چې د سره په جرح نه ده شوی کلام په نه ده شوی نو دا ثقه ده د حدیث به قوي وي او دا دویم قسم چې ده چې د زد او د عناد د وجنه په چا جرح کړي د صحیحینو پر اویانو باندې نو دام دراجه قول مطابق ثقه ده حدیث قوي ده او دا دریم قسم چې کلام پښوی هغه کلام له اعتبار مشته هغه کلام مقبول دی جرح مقبول ده خو اصحاب الصحيحين دغه راوی نه روایت نقل کړي نو په دې راوی کې لک تلین او تضعیف راغله خدا سي تلین د چې د اعتبار د پاره صحیح دی راویانو کې بعضی داسې ضعیف راویان دي چې د اعتبار او د متابعت د پاره غي نشي ذکر کوله او زنو کې ضعف یسیر ده نو غي بیا د اعتبار د پاره راغسته شي ولا ينزل حديثه عن مرتبه الحسن لذاته دا دریم کې سموم چې ده د دې روایت چې کم په صحیحینو کې دي هغه به د حسن لذاته نه لاندې کیږي نه د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا قول او داغه دا کلام د دې خبرې او د دې قواعد وضاحت کوي هغه ينبغي ان يزاد في تعريف الصحيح فيقال هو الحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا النکت کې حافظ رحمت الله علیه وی وی مناسب خبره دا ده چې د صحیح حدیث په تعریف کې دا الفاظ سیوا کړی شي او دا سې دی ویل شي چې دا صحیح حدیث هغه لوي چې دا غي سند متصل وي او عادلینو داسې عادلینو چې تمام الزبط والی پوره حافظه والا یا حافظه کې لږ قصور وي خو په دې روایت د منفرد نه دی بل یو عازد مشته حافظه دی یو راوی کمزوري ده خو په روایت منفرد نه دی ورسره یو عازد او متابع موجود دی نو دی چې د خپل مثل نه روایت کی دیم لک کمزور دی خو ور سره بل کس دی متابع او د چانه چې روایت کوي هغه کې معمولی غونتی قصور په ضبط کې شته خو یوازې نه ور سره بل دی تر انتها د سند پوري او په دې حدیث کې شذوز نوي علت خفیه نوي نو دی لري وی صحیح حدیث ویل شي نو دا قول د حافظ رحمت الله علیه په دې باندې دلالت کوي چې دا داسې راویانو روایت به صحیح وي على اقل تقدير په مرتبه د حسن لذاته کې وي دا ابن حجر رحمت الله عليه وی لأني اعتبرت كثيرا أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك ځکه وای ما ډیر احادیث د صحیحینو کتلی دي دا غي دراسه مې کړې ده د صحیحینو د احادیثو نو بعض احادیث داسې دي چې پاغي باندې د صحت حکم نه لګي مګر په دې اعتبارات سره چې داغي په بعض راویانو ضبط کې د قصور راغلي وي خود دغه قصور هغه جبیره په دې باندې راځي چې دا راوی په ځان نه منفرد نه دی ورسره بلومشتا او دا دویم قسم چې کوم راویان دي چې متابعات او شواهدو کې دا غي روایت راغلي په معلقاتو کې نو د دې حکم دا دی چې حصول اسم الصدق لهم د صدق د انوم دی له حاصل شوی صدوق به ورلوي خود دی په درجاتو کې تفاوت دی من جرحهم يسأل عن تفسير الجرح لأنه في مقابل تعديل الإمام څوک که په دې راویانو باندې جرح کوي کم چې په متابعات او شواهدو کې د غي روایت په صحیحینو کې راغلي نو دغه جرح تفسیر بدای نه طلب کول شي چې مبهم جرح دې نه د قبول د دې جرح تفسیر وکا ځکه ستاده جرح د امام د تعدیل په مقابله کې ده امام بخاری او امام مسلم چې تنه روایت نقل کړي نو دا روایت داسې ده لکه د تعدیل وکړو نو داغه د تعدیل په مقابله کې که څوک جرح کوي نو دا مطالبه به تنه کول شي چې د خپل جرح تفسیر وکا نو که جرح مفسره دی وی قابل د جرح وی نو قبول به شي او قابل د جرح نه وی نو صرف دعوه ده بیا دا به تعالی پته ای چې دا فلانه امام دا لفظ استعمالی دا عبارت استعمالی نو د مقصد څه دی د دې مثال بسنګ لکه امام یحیی ابن معین چې د یوراوی بارک وی فلان لا باس به یعنی ثقه چې ابن معین د یوراوی بارک وی چې لا باس به معنا او مقصد دا چې دا راوی ثقه دی او چې د یو راوی باره کې وی فلان ليس بشيء نو د دې مقصد دا دی چې د احادیث لګ دي دا امام ابن معین په خپل ویلي چې زه د یو راوی باره کې وام فلان لا باس به نو زما مقصد دا وی چې دا ثقه ده نو که اوس د ائمه د دې اصطلاحات نه خبر نو فلان لا باس به به ته د صدوق په معنا باندې واخلې چې دا د ثقه نه لاندې مرتبه ده ځکه عام اهل علم دا لا باس به د صدوق په مرتبه کې اخلي خو د ابن معین رحمت الله علیه خاص اصطلاح دا ده چې ثقه د فارم دا لفظ استعمالي او کله د یو راوی روایت قم من دا غبره کې وی چې ليس بشیئن ليس بشیئن خود کلمات الجرح نه نه خو چې ابن معین استعمال کې نو ته وګوري چې مقصد د سره عمومي مقصد د راوی چې د راوی روایت کم نه وكذلك قول الذهبي صح أمام ترجمة الراوي العلم في كتابه الميزان امام زهبي رحمت الله عليه چې په میزان الاعتدال کې د یو راوی نه مخکې دا کلمه د صح ذکر کی نو دا اشاره وی چې عمل د دې راوی په توثیق باندې نه چې کوم فقره وی نو دا غنه مخکې صرف صاد حاضر کی صح په دې رمز سره په دې اشاره سره داغه توثیق له اشاره کوي او امام شافعي رحمت الله علیه چې دی راوی بارک وی لیس بشیئن نو دا په مرتبه د کذاب کې وی سخت جرح ده نو د ائمه د مناهج بدر له معلوم وی ابن معین چې وی لیس بشیئن نو مقصد یې سوي احادیث کم دي امام شافعي چې وی لیس بشیئن نو معنی دا وی چې دا راوی کذاب ده دیارلسمه قاعده قد تختلف دلالة اللفظ جرحا وتوثيقا باختلاف ضبطه د یو لفظ په ضبط کې داغي په لوستو کې چې کله اختلاف راشي نو داغي په معنا او مقصد کې اختلاف راځي د یو لفظ نه کله جرح جوړيږي کله تعدیل جوړيږي مثال به څنګه لکه محدثین وی فلان مودن چې په تخفیف سره ذکر کی نو د مودن معنا د هالکون د فلانه خو تبا د تبا کیدون کې د جرح الفاظ دي فاذا همزت فقلت مؤذن کله چې دا محمود ذکر کو او د مودن په زید مؤذن وي په دال باندې شد شو او په واو باندې حمزه شو نو بیا د مؤذن معنا ده حسن الاداء څوارلسمه قاعده دا ده چې کله دا توثیق او تضعیف د ائمه نه چې راشي نو دا مقید وي نو مطلقاً حکم به پراوی باندې نه لګي چې مطلقاً دی یا ثقه دی یا ضعیف دی دا قیود له بګوري کوم قیود چې اهل علم ذکر کړي دا په دې قواعدو کې ډېره اهمه قاعده ده د توفیق او د تضعیف صورتونه څه دي شپږ صورتونه د توثیق او د تضعیف مقید او د نسبی دلته ذکر کیږي لومبنه توثیق الراوی فيما حدث به في بلد دون آخر د یو راوی توثیق وشي خو د هغه احادیثو چې په یو خار کې د هغه روایت کوي دا په بل خار کې نیمي مثال به څنګه معمر ابن راشد الازدی حديثه بالبصرة مضطرب وحديثه باليمن جيد دا معمر ابن راشد لزدی چې کوم په بصره کې روایت نقل کوي نو هغه روایتو کې اضطراب دی پاغي کې د خطا کیږي ځکه د سره خپل اصول او مکتوبات موجود نو د حافظین به بیانول نو کله نا کله به خطا شو نو کوم راویان چې بصره کې د دین روایت نقل کړي هغه روایتو کې اختلاف او اضطراب راغلی دی او په یمن کې چې کوم روایت نقل کوي نو هغه روایت جيد دي ولې په هغه ځای کې د سره خپل اصول او مکتوبات موجود او داغې نه به روایت نقل کولو نو په هغه کې تنه غلطي او خطايي نه دی واقع شوی نو دی لویل شي توثیق او تضعیف نسبی کثو کې توثیق کوي مثلا اوس د ائمه او اقوال دی وکتل چې معمر ابن راشد الازدی لثقه وي او بل امام دی وکتل چې اور لضعیف وي نو ته به لیونی کېږي نه چې وګوره یو ورله ثقه وي بل ورله ضعیف وي چې دا قاعده تعالی مخې لې نو په پته به پويږي چې ثقه د په دې اعتبار سره چې کوم روایت په یمن کې نقل کړي او ضعیف د تضعیف په دې اعتبار شوی کوم چې په بصره کې نقل کړي يعقوب بن شيبة رحمة الله عليه چې د علل امام دی غوي سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به عبد الرحمن ابن ابي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به بالمدينه وی ما د خپل استاد ابن المديني نه اوریدلی چې عبد الرحمن ابن ابي الزناد په عراق کې کوم احادیث روایت کول نو غیله به ضعیف وي او کوم چې مدینه کې نقل کول د خپل خار د کتابونو ورسره نو دا غي تصحیح به کوله دا توثیق او تضعیف نسبی شو مقید شو ببلد دون بلد یو بلد کې روایت مقبول دی بلکې نه او د دې دویم صورت د توثیق الراوی فی ما حدث به عن اهل اقلیم دون آخر توثیق دراوی په هغه حدیثو کې وشي چې د یو کلیوالت نه روایت نقل کوي دا نه چې بل کلیوالت روایت نقل کوي هغه هم صحیح وي مثال یې سره اسماعیل ابن چې د یو کلیوال نه دی روایت نقل کړي نو روایت به صحیح وي د بل کلیوال نه چې نقل کړي نو صحیح بنوي مثال د اسماعیل ابن عیاش الحمصي اذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد د د شام نه د شامیانو نه چې روایت نقل کړي هغه روایت جيد دی قبول نه او د غیر شامیانو نه د اهل حجاز نه یا د نورو بلادو والا نه چې روایت نقل کوي نو روایت قبول نه دی پاغي کې اضطراب او ضعف دی عموما تاسو چې د احادیث په کتابونو کې وګورئ نو اسماعیل ابن عیاش چې په یو سند کې ذکر شي بیا وایي د روایت د حجازیینو نه نقل کوي نو چې حجازیینو نه روایت ضعیف وي ځکه د کلیوال نه دي د خپل کلیوالو شامیانو نه روایت نقل کوي نو هغه روایت معتبر دی او د غیر شامیانو نه روایت نقل کوي نو هغه کې اضطراب نه دا رنګ فرج ابن فضاله ضعیف نه لکه مخکې ذکر شول خو امام احمد رحمت الله علیه بوي ما روا عن الشاميين فصالح واما ما روا عن يحيى بن سعيد الانصاري فمضطرب د اهل شام نه چې روایت نقل کین او هغه روایت صحیح دي خو د خپل استاد یحیی ابن سعید الانصاری نه چې کوم روایت نقل کوي پاغي کې اضطراب ده دریم صورت د دې توثیق او تضعیف نسبی او مقید څه ده توثیق الراوی فيما حدث عنه اهل اقلیم دون آخر توثیق دراوی په هغه روایتو کې کیږي چې یو کلی والتنه نقل کوي علاوه د بل کلی نه مثال د زهیر ابن محمد الخراسانی المکی چې کله عراقیان د دین روایت نقل کوي نو هغه روایت او احادیث مستقیم او صحیح دي او شامیان چې تن روایت نقل کوي نو هغه روایت منکر دي کم چې د شام شاګردان دي دده نو دده نه ضعیف روایت نقل کوي او کم راویان چې دده عراقیان دي نو غیتن احادیث مستقیمه نقل کوي نو دا د شاګردانو پورې خاص نه د شاګردان چې کوم د یو خار دی هغه روایت قبول لې چې د بل خار دی نه قبول نه دام توثیق مقید به بلدن دون بلدن ده او سلورم صورت د دې تضعیف ما حدث به الراوی الثقه عن بعض شيوخه چې دراوی هغه روایت د ضعیف وی چې کوم د بعضی شيوخ نه نقل کړي وذالک لکون الراوی ثقة في نفسه لكن في حديثه عن بعض شيوخه ضعف بخلاف حديثه عن بقية الشيوخ یو ثقه راوی کله د یو استاد نه روایت نقل کین نو دا غنه دا روایت ضعیف او عمومي روایت چې نقل کین نو صحیح وي مثال به څنګه جرير ابن حازم البصري چې دا کله د خپل استاد قتاده نه روایت نقل کوي نو دغه روایت ضعیف دي او عموما د نور استادان نه چې نقل کوي نو اسي دي دارنګ سفیان ابن حسین چې کله د خپل استاد امام زهري نه روایت نقل کوي نو روایت ضعیف دي او عام روایت صحیح وي دا د بعض استادانو نه روایتو کې به ضعف او کمزوري په دې اعتبار راتله چې لږ وخت د پاره به دا غسر ملاو یا په سفر کې به ور سره ملاو شو لکه بعض راویان د خپل استادانو سره د حج په موسم کې ملاو شوی مناسک او د حج احکام ادا کول نو پتلو تلو کې به د روایتو تپوسو کو غبر لپتلو تلو کې بیان کړي نو د استاد بم ډیر اهتمام نو په خپل عبادت کې به مشغولو خپل مکتوبات او اصل به ورسره نو او شاګرد سره بم څه قلم او کاپی نو په تلو تلو کې به واوریدل نو د روایت به ډیر محفوظ نو او کم روایت چې بداغه سره کم شاګردان چې بداغه سره پاتې کېدل او همیشه به دا خبرې اوریدي نو دا غي خبرو لبه اعتبار ډیرو اوس هم دا په مشاهده کې ده چې یو شاګرد د استاد سره ډېره زمانه پاتې وي او بل راغلی د دوه درې ورځو لپاره نو د دوه درې ورځو هغه خبرې له دوره اعتبار نشته کوم چې ورسره ډېره زمانه پاتې شوی پنځم صورت د دې تضعیف مقید تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في الإسناد عددا من شيوخه دون ما إذا أفردهم دراوی هغه روایت له ضعیف چې دا راوی غیر متقن وي چې کله په سند کې ډېر شيوخ راجم کی کچرتا یو استاد ذکر کوي دا غنه روایت نقل کوي نو به روایت قبول نه خو چې ډېر شيوخ راجم کل او دا غي الفاظ بیا په یو ځای ذکر کوي نو په دې کې تضعیف وي مثال به څنګه لکه حماد ابن سلمہ اذا جمع جماعه من اصحاب انس دا انس رضی الله عنه شاګردان چې په یو ځای راجم کی او د دې روایت نقل کړي چې د ټولو نه په یو ځای او دای مختلف الفاظ دی او د په یو ځای ذکر کړي نو دا روایت قابلیت قبول نه ده او کنه د یو یو روایت نقل کړي نو بیا د اغي الفاظ دی یادول شي هغه روایت له بیا اعتبار وي د دې معنا او مقصد دا د حافظ ابن رجب رحمت الله علیه په شرح العلل کې ذکر کړي امام ترمذی د خپل جامع په اخر کې علل صغیر لیکل دا غي شرح بیا په دوه جلد کې حافظ ابن رجب حنبلی رحمت الله علیه کړي هغه وی کله چې یو راوی د خپل غنو استادانو روایت راجمه کی دا غي مختلف الفاظ او په یو سیاق سره ذکر کی نو دا روایت به نشي قبولوله خو کچرته دا راوی حافظ او متقن نه نو بیا د دا روایت قبولول شي او مثال ورکړه امام زهري رحمت الله علیه د چې کله حدیث الافق ذکر کوي نو د غن راویان د غن استادان دي دا غن استادانو نه حدیث الافق را نقل کړ حدیث الافق نه مراد د عائشه رضی الله عنها حدیث ده چې منافقان عبد الله ابن ابي ابن سلول او نور تهمت د ګناه په لګولیو نو د غنو استادانو نه دی د روایت راواخلی الفاظو کې اختلاف دی خو معنا او قصه یو شانته ده نو امام زهری غټول الفاظ په یو ځای راجم کی نو د امام زهری غونته چې څوک حافظ او متقین وي حافظ ابن رجب رحمت الله علیه وي بیا قابل قبول دي خو کنه د حفظ مرتبه دومره اوچته نه وي حفظ او اتقان پکې نشته نو په یو ځای کې ډېر استادان راجم کوي او دا غي روایت په خپل الفاظ سره ذکر کوي نو بیا قابل قبول نه دی نو دا پنځمه قاعده شو چې راوی خو ثقه دی خو د غنو استادانو الفاظ په یو ځای ذکر کوي نو بیا قبول نه دی او که جدا جدا ذکر کوي نو بیا قبول نه شپږم صورت د دې توثیق او د تضعیف توثیق حدیث الراوی فی وقت دون وقت د یو راوی د حدیث توثیق کول په یو وخت کې علاوه د بل وخت نه په بعضې اوقاتو کې روایت قبليږي په بعضې کې نه قبليږي وجسد لكون الراوي الثقه قد اختلط في اواخر عمره چې کله یو راوی د اختلاط شکار شو په اخیرنی عمر کې حافظه خراب شوه دغه اختلافات تنه بیا واقع کیږي نو کوم روایت چې د اختلاط نه مخکي شاګردانو ته نقل کړي نو هغه قابل قبول دي حکم چې بعد الاختلاط نو هغه روایت نه دي قبول نو که چرته داسې تعارض راغی د یو راوی چې ځنی داغه حدیث لضعیف وي او ځنی امامان ورله صحیح وي نو کله په دې حمل کیږي کم راوی او امام چې په اخیرنی عمر کې دی نابینا شو نظر نه لګي او دی بیا خپل حدیث صحیح نشي یادولې حدیث ورل یاد دي خود به د کتاب نم نقل کول بیا په اخیرنی عمر کې دی ړون شو خپل کتاب خو کته نشي نظر کم شو او د حافظین روایت نقل کین نو د حکم بیا د مختلف دی د مختلط روایات قبل الاختلاط قبول او بعد الاختلاط نه نو د داسې راوی روایاتم د نظر ختمېدون مخکې قبول دی او کله چې نظر ختم شو راغی نه رسنه نه دی قبول او کان یلقن فیتلقن د دې څه معنا ده چې دله به تلقین کې دی شو نه د تلقین قبولولو سمعنا ومقصد دې ویږي په څه د دې معنا او مقصد دا دی چې تلقین باور لکې دې شنو د تلقین قبلولو لکه یو شاګرد براغه او راوی لبیوي چې داغه مثلا حافظه کمزوري شوی و یا نظر به ختم شوی و چې دا فلانه ستا روایت دی نو کله پته نه به مو د بسر خو دلو چې او زما روایت دی په فلانی سند د شاګرد بور لذکر کو چې یو استاد دا روایت ستا دی تا مال بیان کړي حدثني فلان عن فلان عن فلان متن به ور لذکر کو نو کده به وي او نو تلقین به قبول کو هغه به ورله یو فتح ورکا او د به وي چې زما د اعلان کې روایت به نو نو محدثین کله دراویانو جرح په دې اعتبار کوي کان یلقن فیتلقن وې دله به تلقین کې دې شنو دا تلقین به د قبولولو لکه تلقین د محتضر مرازی د فقه په کتابونو کې یو سړی ځن کدن شروع دی بل دی ورله کلمه وایي دا سړي ورله نه وایي چې ته وایا خدای وایي نو هغه کو ورپسې وایي د تلقین وایي تلقین قبول کو او دویمه نوع چې د مختلطینو سره هغه ملحق کول شي من ساء حفظه لما ولي القضاء د چا حافظه چې کمزوري شي کله چې د قضاوت قبول کو بعض راویانو قضاوت به قبول کو نو پاغي به مشغول شول د علم حدیث مراجعه او تکرار لبور لبیا ټیم نو نو حافظه به کمزوري شوه نو قبل الاختلاف چې د دنه چا روایت نقل کړي لکه محمد ابن ابي ذئب کم چې امام مالک رحمت الله علیه سره منافسه و مخکې ذکر شول نو د سماع سیدا روایت ثابت ده او که بعد الاختلاط تنچا اوریدلی نو دغه سماع لس اعتبار نشته لکه سفیان ثوری رحمت الله علیه چې امام العلم جبل الحفظ ده خو چون کې د صالح ابن نبهان نه بعد الاختلاط سماع ثابت ده نو دې سماع لس اعتبار نشته دارنګ دویم کس دویم مثال د مختلطین سعید ابن ایاس الجریری دی چې سمع منه قبل الاختلاط سفیان الثوری وغيره اختلاط نه مخکې تنه سماع سفیان ثوری او نور محدثین کړي وسمع منه بعد الاختلاط یزید ابن هارون یزید ابن هارون تنه بعد الاختلاط کړي نو د یزید ابن هارون روایت حافظه جيده نه وه او د خپل حافظې نه به روایت بیانول تحدیث به کولو یا تلقین به ورلو شنو تلقین به قبولولو په دې کې عبد الرزاق ابن حمام حمام الصنعانی دی نو د دې روایتو د نابینه کېدو نابینه کېدو نه پس قابل قبول نه دي امام احمد رحمت الله علیه چې د شاګرد د دبوي لا يعبغ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره كان يلقن احاديث باطله وای د هغه حدیث له اعتبار نشته چې د ړندېدو نه پسې کوم بیان کړي ځکه د لبه باز خلکو تلقین کولو باطل احادیث به د باغ تلقین قبلولو او بیانول به من اصل کتابه وهو ينظر جاءوا بخلافها وای د امام زهري رحمت الله علیه نه احادیث به بیانول چې هغه موږ د امام زهري د اصل کتاب نه لیکلو دا چې کوم مکتوباتو وهو ينظر دب قتل جاءوا بخلافها چراتل بکول دی داغه خلاف مونږ چې کتاب کې کوم لیکلي دي او پاره کې مقتل نو دای بداغي خلاف روایت بیانول مطلب دا چې حافظه کمزوري شوی و د کتاب غ روایت ورل بیا یاد نو نظر ته لو ومن من ساء حفظه لما ولي القضاء د قضاوت نه پس چې د چا حافظه کمزوري شوې دا غي مثال څوک د لکه شریک ابن عبد الله النخعي چې د کوفي قاضي او دارنګ حفص ابن غياث النخعي او وم نمبر تضعیف دراوی ده من حفظه وتوثيقها من كتابه چې کله راوي د خپلې حافظې نه روایت ذکر کوي نو دا به کمزورې خو چې د کتاب نه روایت نقل کوي نو بیا به دا روایت معتمد وي مثال دی یونس ابن یزید الایلی چې دا د امام زهری رحمت الله علیه په مشهور شاګردانو کې دی امام ابو زرع رحمت الله علیه د بارک وی کان صاحب کتاب یا کان صاحب کتاب د صاحب د کتاب فاذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء کله حافظین به روایت بیانول بیا څه شی نه او خپل کتاب چې به راواغست نو بیا احادیث په صحیح طریقه د خپل استاد نه لیکلی وو دارنګ په راویانو کې یو راوی سوید ابن سعید الحدثانی امام ابو زرعه دا غبارک وي اما كتبه فصحاح فاما اذا حدث من حفظه فلا کتابونه صحیح دي خو د حافظین ک روایت بیانې نو بیا روایت لس اعتماد نشته سه اعتبار پې نشته هو یو کنه مخکې ولستړي شوې سره